غرق شو نو دا څونه زور به مقصد دا چې کوي ورکی نو د کفاراتو کې دا مال مال چې کوم هغه کنه ایغه کې مقصد دا چې دې سره هغه اصلاح دې چا اوسي نفس اوسي چې بیا هغه سي نه کوي شجی او بل دادا چې د صدقه دا تزيد في البرکه وتطفئ غضب الله دا په برکت کې زیادت راولي او غضب د الله تعالی هغه چه کئ مقصد دا ده چه یخوی او دا څنګه برکت راولی برکت څنګه دا برکت خکر وی که څه وی نه نه برکت نور هیڅ نه برکت دی مقصد دا یی چې ګوره یو سړی دا مونږ خپل تجربه کړی ده مونږ پلان و نو هغه به مخکې دا پردۍ ځمکې به یې کرلې خو که پردۍ کري خو عشر خو یي په کې نو هغه به یې نه پرې کاوه ما ته یې خپله کیسه کوله نه به یې پرې کاوه نو دا بیماري ګانې دا ځناور کله غټ مړ شه کله دې لسو زرو کله دې سلو زرو کله یوه بله نو بیا مقصد دا دی چې هغه دې ته اماده شو چې نه زه به پرې کوم نو اوس بلکل یو یو اني حساب کوي نو ما ته یې ویلي چې مولوي صاحب زه څه خبر وم هسې مو ځان ګنهګار کړه او مقصد دا دی چې اوس بلکل دونه برکتی وی غنم می تر کاله ورځی او نه بیماری ګانی شته نه بل شی شته نو دی سره دا شی وی چی بیا مقصد دا دی چی هغه برکت دا شی چی په لږ مال کی سړی ته خدای پاک ډیر کار چکی وباسی یعنی داسی ضروریات نه ورته راولی چی دی مال نو کله وخت مقصد دا دی چی یو سړی نه به سل روپی وی او بل نه به زر روپی وی نو هغه زرو روپیو وال به وی ته خوله نیولی او سلو وال به دنیا شیونه په کئ هغه به کئ دی ته هغه برکت وتئ چی هغه نه بی ځایه بی ځایه لاړی شی او ده والې په ځای باندې چی سی لاړی شی نو هغه برکت دغه شی نور داسی نه وی چی برکت چیرته څه ښکری او ته وایی چی بیا سلو نه دری سوه جوړی شی نه نه هغه کار که خدای پاک ورته چه وخت کی برکت وی مونږ وایی وخت کی برکت وخت کی برکت څه مقصد وی پکی طول عرض رئیسی طول خو یو شی پلنوالی پکی رئیسی لږ وخت کی سړی ډیر کار وکی یاره فلانی په وخت کی وی ډیر شه ده برکت پروت ده چا په وخت کی برکت نه وی خدای پاک دی مونږ په اوقاتو کی برکت کی مقصد دور وخت چی ورسره هیڅ پکی ونه کی چی یاره بس بلکل وخت نشته ورسره او پکی هیڅ پکی ونه کی نو دا هغه برکت وی شه جی وربما يكون حسن الخلق والمحافظة على نظام العشيرة او ډیر کله ته او بل په دی انفاق فی سبیل الله دی وجنه ګور انسان خو یو تمدن او مقصد دا دی چی مدنی الطبع ده او یو معاشرتی ژوند ته چه دا محتاج ده او په دی انفاق په ذریعه سره د معاشرتی ژوند دا جوړیږي تو وګور چې انفاق نه وای کنه سونه معاشرتی ژوند دی انفاق فی سبیل الله پاغ باندې چدا روان ده او باهمی مینه محبت دا ټول په دې کې چه ده پروت ده نو په دې سره یو معاشرتی ژوند چه رادرومی اصلاح رادرومی وربما یکون حسن الخلق والمحافظه علی نظام العشیره او ډیر کله توی حسن خلق او محافظت په نظام دی اغه خاندانی باندی منحصرا فی اطعام طعام دا منحصر وی په اطعام دی طعام کی و افشاء سلام په افشاء د سلام کی و انواع من المواسات او په انواع من المواسات کی په قسما قسم غمخواری او په دغه کی د هغه معاشرتی ژوند چه پروت وی مقصد دا دی چه اصلاح پرته وی اصلاح ګوره زناور په دی باندې پوهیږي پوه شي دا یو فطري شی نه دی دا نشي کېدلی چې مقصد دا دی چې یو سړی دې په تا باندې خرڅ کوي او بل سړی دی نقی او دواړو سره دی محبت چی وی یو شی یی دا دا دی دی باندې حیوان پوهیږي حیوان نو انسان ته خو خدای پاک اعلی قیمتي دماغ ورکړي نو آ چېرته په دې کې امتیاز نشي کولای خامخا به په دې کې دنه څه شي امتیاز شي او محبت کې هغه کې به یې څه وي فرق وي ته ځناور چې کوم سړی ورته روزانه څه اچوي که نه اوبه خوراک نو ایک سره دې هغه ځناور محبت او یو هسې عام کور بل فرد سره محبت دا یو شی برحمت نه نو هغه غضب دی چه کئی مړی وتدفع عذاب الاخرة المترتب علی الشح هغه عذاب دی آخرت دفع کئی چه هغه په شح باندی کوم مرتب کیږی وتعطف دعوة الملأ الاعلی او دا ځان طرف ته متوجه کئی هغه دعاګانی دی ملأ اعلی المصلحین فی الارض علی هذا العبد والله اعلم ډیر چه داسی کارونه کئی بیا مقصد دا دی چی ملای اعلی دعاګانی ده طرف ته چه کیږی رجع کیږی ما به دا بل ورسره اخ کړی وو خو ما خو ویلی چی کوم دا باب دا په بیان دی اسرار دی صوم کی هلکه دا به ورته بدلای اوس کنه په معاملې کې هم د خلکو د پاره درې درجات دي، درې منزلې دي، درې مرتبې دي د صوم متعلق. ځنې هغه انسانان دي چې دوی ته د الله تعالی له جانب نه د دې خبرې الهام شوی وي، او په دې خبرې باندې دو الهامي طریقې سره پوه وي چې ګوره دا طبیعت بهیمیه دا انسان د ډیرو هغه کمالاتو نوعیو نه منع کوي نو په انسانانو کې یو داسی مرتبی انسانان دی چی هغه تا دی جانب دی الله تعالی نه دی خبری یو قسم الهام شوی وی او دا پوی ورته نصیب شوی چی دا قوت بهیمیه چی دا او طبیعت بهیمیه دا انسان د ډیرو هغه کمالاتو نه چه هغه نوع انسانی د پاره کمالات ګڼل شی د هغه نه انسان چه کئ منع کئ نو چه کله دو په دی خبری باندی پوه وی نو دو بیا کوشش د دی خبری به کئ طبعا دو د دی خبری کوشش کئ چه مونږ د قوت بهیمیه ضعیف کو او قوت ملکیه آ په دی باندی چکو غالب او داسې حالت جوړ کړي چې بیا د طبیعت بهیمیه دا د هغه ملکي قوت منقاد شي او د ملکي قوت خبره مني او ورنه سرکشي او آخوا دیخوا نه کوي او هغه تاسو مخکې ویلي وو چې د انسان کې چې د قوت بهیمیه راغلی ده ګوره دا ټول چی د مخکی بیانونه مو تیر کړی دا به اوس تاسو ته دالته فایده درکوی په لږی به کنه په دی اسرارو کی نو هغه به مو ذهن کی ورته ملحوظ وی نو بیا تاسو ویلو چی د قوت بهیمیه دی حضرت انسان دی پاره دا دی بدن دی وجنه چه دا راغلی ده او قوت ملکیه هغه دی هغه روح ربانی دی وجنه دته چه دا حاصل ده نو اوس چی چور د بدن قوی وی او د بدن مضبوط وی او هغه شینا چی په هغه سره بدن مضبوطیږي د هغه لحاظ ته ساتي نو دوره به قوت بهیمیه چی وی آب مضبوط وی او کوم شینو سره چی بدن کی کمزوری را درومی نحافت را درومی ضعف را درومی نو التبا خود بخود قوت بهیمیا هغه هم چه کیږی کمزوری کیږی نو تاسو خپل سوچ کو چه خو خوراکونه سړی وکی بهترین غذا اخوری اگئی یا مقصد چرگان یا داسی غوړ غوړ مرغن خوراکونه وکی نو یقینا خبر دای چه دی سړی په هغه قوت بهیمیه کی هیجان آزیاد شی بیا سو دی نورو شیونو چکی طلب کئی ځکه په جنتونو ذکر کې رادرومي کنه چې داسې خوراکونه به یا داسې به نو چا خوراکونه ای او ښه مکان وی او دای نو خود به خود د نورو کیسو ته سړی میلان پیدا کیږي چې اوس ته چا وکړای وای مه جوړه کړای نو بیا ذکر رادرومی ولهم څنګه رادرومی ما یشتهون داسې رادرومی چی دو پاره بیا هغه دی پکی چا دوی مقصد دا ده چی صدر صاحب کوم شی هغه ساتی کنه هغه به بیا یی پکی یعنی چی شه خوراکونه یی شه مکان یی بیا به د نور شی نه هم الله تعالی چه کئی ورکئی نو اوس بیا دا انسان چی دا دی پوی شی پدی خبر باندی نو دی جو او عطش شروع کی پزان باندې لوګه او تنده نو چې کله پزان باندې لوګه او تنده او ترک تی جما اختیار کی نو دا داسې شیونه دي چې دا قوت بهیمیه چه کئ کمزوری کئ او دې سره سره نور مقصد دا ده چې صرف روزی کې دا نه چې دا مفطرات ثلاثه نه ځان وساتي ورسره ورسره مقصد دا ده چې د ګنده الفاظو نه زبان بچ کې غیبتونو نه او دې شیونو نه نو په دې طریقې سره دا یو قسم یعنی نفسانی دا د هغه مرض نفسانی علاج ده د روزه ځکه چې روزه د دې مفطرات ثلاثو نه ځان بچ کولو چې د نام د خوراک به نه کوي څښاک به نه کوي جماع به نه کوي او ورسره ورسره نور اعضا به هم مقصد دا چې ګناهونو نه وساتي نو دې سره به قوت بهیمیه چه سي هغه به کمزوری شي نو اوس ځنې خلق داسې دي چې په دې خبرې باندې فطرتاً پوهېږي الله تعالی طرف نه ورته چه سوی الهام شوی چې هغه انبیاء کرام دي او ځنې داسې چې هغه خو په دې باندې خود به خود خو داسې نه پوهېږي البته د انبیاء کرامو خبره په شهادت قلب سره چی منلی او بیا واقع دی دی چی کوم فواید وی دی, دی صوم هغه بیا دو مشاهده کړی هم وی او دریم نمبر هغه خلق تی چی انبیاء خبر خو منلی ایغا تعلیمات ځکه چی مسلمانی هغه نه خو انکار نشی کولای خو د دې فوائدو هغه مشاهده هغه یې نه یی کړې ولی ځکه چی هغه روزه هغه روزې غوندې نه یی نو مقصد هغه سی پکی ګډې وډې وایی او دا کیسی یی نو هغه ثمرات نه په مرتب کیږی لکه د تاسو مونږ عامې روزې په هغه باندې هغه ثمرات نه مرتب کیږی بلکه دا خو لا څه کئ چی رمضان کی تاسو مونږ کسر شهوت راشی کله زیادت چسی پکی راشی ولی چی حساب ورته ولګو نو هسی په ورځو باندی چی تقریبا دوه سیره خوراک کو مونږ په شب و روز کی نو رمضان کی چی شب و روز مجموعی لحاظ سره د خوراک حساب کی نو وری دری نیم کیلو لا څلور کیلو حسابیږی نو بدن خو هغه وره چی وی بیا قوی وی بلکه د هغه نه مقصد دا چی وی زیات قوی وی ولی هغه مرغن خوراکونه کله په هسی موقع باندی چیرته سړی میندی چی کوم نو لا به د مقصد دا چی حساب چی نه به شپی ټینګیدای شی نه به ورځې که د اوړي غرمه وه په هغې کې به ټینګېدای نه شي کیسه به درنه چی خرابه وي نو دا اصل وجه دا ده چې مونږ صرف د دې فواید نه محسوس کړو خو ټیک ده قیامت په ورځ به دا خلق هم د دې صوم د دې فوایدو نه محرومه نه وي خو دلته ځکه نه ښکوي چې صرف دا خو یې منلي نور چې هغه کوم د روزې شرعي هغه دي چې سړی د کم خوراک پکې کوي افطار په وخت باندې پر شیمی تا چې صرف هغه سنت طریقه ادا کیږي چا کوم مقصد او فلسفه د روزې ده چی هغه خو په پوره شی نو چی ته یی غور هغه وکی بیا خو هغه مقصد آ نه په پوره کیږی او بل مقصد دا ده چی زبان او نور اعضاء دی نورو ګناهونو نه نه ساتی نو بیا دی سره هغه قوت بهیمیه په هغی کی مقصد دا ده چی څه فرق نه را درومی نو دری قسمه خلق دی دی صوم متعلق هم باب اسرار الصوم چه هغه تیزی دی طبیعت بهیمیه تصده عما هو کماله منع کئی دی انسان لرا دی هغو شیونو نه چه کوم د نوع دی پاره کمال ګاڼه سی من انقیادها للملکیه چه هغه انقیاد دی طبیعت بهیمیه ده ملکیه لرا دغی نه منع کئی فیبغضها نو دا سړی طبعا بیا مقصد دا ده چه دی شیونو سره بغض ساتی و یطلب کسر ثورتها او دی طلب کئی ماتوالی دی ثورت تی دی طبیعت بهیمیه چی د طبیعت بهیمیه هغه تیزی چه کی ماته کی طبع دی ده کی دا شی پروتی فلا یجد ما یغیثه فی ذلک بیا دا سړی نه موندی هغه شی چی دی ده امداد وکی فی ذلک پدی مقابلی کی او طبیعت بهیمیه چه کی ورسره کمزوری کی نو دی نه میندی کل جوع والعطش و ترک الجماع بل شای نه میندی دی چا غوندی جوع او عطش او ترک دی جماع غوندی دا دری شای نه میندی کی چی دا واقعی د امداد کئی پدی خبری کی چی طبیعت بهیمیه اغا تیزی چی کی ماتا کی وسره دا دری شای نه دی دا چی کئی بل نه میندی دا دری شای نه امداد کئی دغی غوندی بل شای نستا کل جوع فلا یجد ما یغیثه فی ذلک بیا دا نه موندی هغه شای چی د امداد وکی په دی خبره کی د جوع او عطش او ترک الجماع غوندی بل شای نه میندی والاخذ علی لسانه وقلبه وجوارحه او هغه قابو په خپل زبان او په خپل زړه او جوارحو په ټولو باندی دی قابوی دغه غوندی بل شای دی دی پاره بیا نسته دا واقعی بیا د امداد کئ هغه طبیعت بهیمیه مات کیږي ويتمسک بذلک علاجا لمرضه النفسانی او بیا د تمسک کی په دې باندې او په داسې حال کې چې دا دا علاج کوي د هغه مرض نفسانی او په دې دا د مرض نفسانی یو زبردست اکسیر او چې دی تریاق دی او دې ته چوتای سم وتای مفطرات ثلاثه سره د قابو په دې نورو شیونو باندې مقصد دا دی چې هغه فرضیت درجه کی دا نور هسی ضروری درجه کی نو دی ته بیا چه وتایی صوم وتایی ویتلوه من یاخذ ذلک او دی نا دی پسی دومه درجه دی هغو خلقو ده چه هغه دا کار کئی دا ونیسی دا روزی احکامات عن المخبر الصادق دی مخبر صادق نا بشهادت قلبه بشهادت قلبه چه کی ونیسی بشهادت قلبه ونیسی او بیا دی هغی څه فواید هغه مشاهده هم کی دریم نمبر ثم الذی یقوده الانبیاء شفقة علیه دریم نمبر هغه خلق دی چه انبیاء کرام راکاږی ځکه چې انبیاء کرام په دو باندې چوي شفقت وي اگر که دو زړه نه غواړي وهو لا يعلم ادق سړي ته دا پته نه لګي چې دې کې څه فائدې دي البته فیجد فائدة ذلك فی المعاد نو بیا بدای مونده کی فائدہ دی دی په معاد کی من انکسار الشهوة یعنی دا من اجلیه ده یعنی لاجل انکسار الثورة ځکه چی ده انکسار د هغه ثورت کړی وی نو هلته به بیا چه کی فایده مونده کی اګر که دلته یې نه مونده یی مقاصد الصوم د صوم مقاصد څه دی د صوم مقاصد نمبر ایک یو, نم یو خو د صوم مقصد دا وی انقیاد الطبیعة للعقل چی طبیعت تی عقل منقاد شی عقل دی غالب شی شهوت تی مغلوب شی طبیعت بهیمیه دی مغلوب شی او قوت ملکیه دی غالب شی یو مقصد او فلسفه آ دی روزی چی دا دا دا دوم مقصد او فلسفه دی روزی هغه الحفاظة عن الذنوب دی ګناهونو نه حفاظت په دې کې د ګناهونو نه سړی چې سي محفوظ شي او درېیمه فلس درېیم مقصد د روزې علاج وفور الشهوه هغه وفور شهوت چې کله وي مزید شهوت د هغه علاج آ په چا سره کېږي په روزې سره دا درې مقاصد غټ ته چا دي د روزې دي مقاصد الصوم نمبر ایک انقیاد الطبیعة للعقل دا عنوان ورته لګولی شو وربما یطلع الانسان او ډیر کله ته اطلاع میندی انسان علی په دی خبره باندی ان انقیاد الطبیعت للعقل کمال له ډیر کله ته انسان په دی خبره باندی اطلاع مینده کی چی انقیاد دی قوت طبیعیه عقل دی پاره چی د قوت طبیعیه دی عقل منقاد شی دا انسان دی پاره کمال دا خو دې طرف ته چې بیا ګوري قوت طبیعیه عقل والا نه مني وتكون طبيعته باغیتا او طبیعت تی د باغی وی او سرکش وی تنقاد تارتا ولا تنقاد اخرى کله خود دو انقیاد کئی دی دا عقل والا منی طبیعتی خو کله بیا نو پسی منی نو اس پس چل کئی فیحتاج الى تمرین نو دا سڑا بیا محتاج شی تمرین تا مشق تا فیعمد الی عمل شاق نو دی به قصد وکړي په طرف د یو مشکل کار کالصوم لکه روژه واخله فیکلف طبیعته نو طبیعت به په هغه باندې څه کړي آموخته کړي ویلتزم وفاء العهد او دا به التزام د هغه وفا د چا وکړي عهد وکړي ثم وثم حتی یحصل الامر المطلوب داسې ځه ځه چی ته هغه امر مطلوب چی سی حاصل شی نو دای چی دغسی مقصد داده چی نفس بیا په مشقت باندی عدت کی نو اخیر بیا مقصد داده چی د قوت بهیمیه دا بیا ضعیف سی نو هر واری چی عقل ورته حکم کئی بیا به عقل والا چکی منی نو په روزه کی یو غټ مقصد آ انقیاد الطبیعة البهیمیة للعقل چی عقل منقاد شی دوم نمبر الحفاظة عن الذنوب حفاظت رایسی دی چا نه گناهونو نه او ښې روزې ونیسي، دې دې وجې نه، لیردعه عن العود فی مثله، چې دی بې عود فی مثله نه چه کی منع کړي، چې بله ورځ بیا پلار داسې نه کوي، دی چې اوس مقصد دا دی چې عامې دې میاشتې نه زیاتې نه نیسي، نور چې کومې کفارې والې دي، کفاره دې قتل خطا او مقصد دا دی چې دې ظهار دې دغو کې، نو مقصد دا دی چې دی یا یې روزه ماته کړه په دې قصداً په دې رمضان کې نو هغې کفاره، نو چې دی دوه میاشتې ونیسي کنه، ده پلار به بیا هغه کار نه وکی دوه میاشتی ونیسی کنه سم ورله برابر کی ته بیا منع کنه چی که ده بیا مقصد دا چی ذهن کی هغه خبره تیره شوه په رمضان کی ذهن کی به تیره نشی ځکه مقصد دا چی دونه هغه ده چی دی سره حفاظت راشی دی چانه ذنوبو نه بل دی سره علاج دی هغه وفور شهوت را درومی ځکه حدیث مبارک تا دی مشکات شریف کتاب النکاح اولنی حدیث تا یا معشر الشباب یا معشر الشبان چی تاسو مقصد دا دے چی چا شہوت زیاد وی اول خودی بیا وعدہ کئی اغا طاقت نئی نو بیا دے مقصد دا دے چی روزی نیسی ولی فإن الصوم له وجاء الوجع وجع دیتا ہوتا ہے چی دا ها فحل وال هغه خصیتین سړی چه کی وټکی چه هغه شهوت تی جماع لاړ شی نو د صوم کی وجاء پرته ده یعنی دا سړی خصی غوندی کی هسی اختصان خو شرعا منع راغلی ده دا به څوک نه کئی خو د صوم کی وجاء پرته ده یعنی یو قسم سړی چه کی خصی غوندی کی بیا به دی ډیر شوقونه ادا نه کیږی داسی لوږی تندی به اخیسته کنا نحیف به دی کی او برابر به دی کی بیا به مقصد دا دی چی ډیری غوای می ها به نه سوچونه کړی چی په لارو کی ورته ولاړی علاج وفور الشهوه علاج دی چا وفور شهوت پروزی کی پروت تا وربما طاقت نفسه الى النساء او ډیر کله تا مشتاق وی نفس تی یو انسان په طرف تی خزو ولا یجد طولا او دا نفس نمیندی اغا طاقت استطاعت او دا ډاریږي د عنت نه یعنی د خطا نه ډاریږي چې دا غویمه برنه جوړه شي زنا به وشي فیکسر شهوته بالصوم بیا دې دی ماتی شهوت په چا سره په صوم سره وهو قوله صلی الله علیه وسلم ادا مقصد دې کول دی حضور صلی الله علیه وسلم دا فإن الصوم له وجاء فوائد الصوم دے صوم فوائد نمبر ایک روح ریګمل ده د روزه چی کوم ده دا دی روح چی ده ریګمل ده صیقل ریګمال ته ورته وایی دی سره روح چم چمکدار شی او په دی سره هغه قوت بهیمیه آ مغلوب شی او دی وجه نه ولذالک قال الله تعالی ځکه الله تعالی فرمای الصوم لی وانا اجزی به چی روزه ما دی پاره ده او زه به په دی باندې چه ورکوم بدله ورکوم نورو اعمالو بدلې خو راغلې دي چې مثال لس ګنا یا اووه سوه ګنا یا چوره ګنا دا راغلې دي خو لیکن د روزې هغه کې فرشتو ته الله تعالی طرف نه حکم وي چې دې خانه تاسو چه کوو خالي پرېږدو نور به ثوابونه زه ورته لیکم نو اوس خپله دې سړی اندازه لګوي چې هغه لوی ذات چې دونه حکم ورته کوي چې دا خالي پرېږدو دې ته به زه بیا انعام خپل لیکنو آب چه سونه انعام وی آ مقصد دا چې په قیاس او په اندازې کې انسان نشي راوستولای او دا وجه ولې ځکه چې نورو عبادتونو کې د ریا احتمال وي دا روزه داسې وي چې په دې کې د ریا احتمال آ نه وي ځکه چې یوازې به دننه ګډ شي او خو به یې وغړنګی اباره به ووځه شو په زوره به په دې شونډو باندې شو چادر ومږی چې وچې به دې شونډې ختلي ته یې به نن خو یې ډېر تنګ کړی اوف نن یې مړ کړه مړ نن یې چه کړه مړ کړه روزه نور به کولی شي مقصد دا دی چی پدی کی ریا او چی بیا صحیح دی ساتی معلومیږی چی خالص الله دی پاره چی دا ساتلی ده نمبر ایک نو یوه فائده یې دا ده چی قوت ملکیه مضبوط کی قوت بهیمیه ضعیف کی دومه فائده ویکفر الخطایا بقدر مضمحل من ثورة البهیمیه بل چی چوره هغه تیزی دی قوت بهیمیه روزه سره ختمیږی هغی اندازی مطابق تی ده هغه خطایګانی څه کیږی معاف کیږی په ده عباداتو باندی ولی ثوابونه زیاتیږی او خطایګانی معاف کیږی په یو نیک عمل باندی دی وجه دای چی هغه نیک عمل سره قوت بهیمیه کمزوری کیږی نو قوت بهیمیه کمزوری کیدل دا بعینه تکفیر دی چا ده خطایاو ده ا د قوت ملکیه مضبوط کیدل دا هغه مقصد زیادت د چا ده د حسناتو ده نو چی چوره اندازی قوت بهیمیه کمزوری کیږی خود به خود دوره اندازی هغه تکفیر د چا را درومی خطایاو را درومی دوما فائدہ دریم نمبر ويحصل به تشبه عظیم بالملائکه او بل پدی سره حاصلیږي هغه تشبه عظیمه ملائکه سره وټ په تشبیه رئیسی هغه ملائکه سره نو چی بلکل یې نه ده ایښی او په انسان کی یې ایښی ده نو که قوی بهیمیی والو انسان وو خو ملائکو نه لری ده او که کمزوری والو نو څه ناڅه خو ملائکو ته ور قریب سه کنه ځکه چی هغو کی بلکل نسته ټیک ده ده کی شته خو کمزوروکی ده نو څه ناڅه خو ملائکو ته ور قریب سه نو تشبه بالملائکه راغله نو چه تشبه بالملائکه رالا نو ملائکه به ورسره چه کئی محبت ساتی نو چه ملائکه ورسره محبت ساتی نو مقصد دا دے چه د په حق کی به هغه نیکی فیصلے هغه به مقصد دا دے چه کی آب شی بل دی روزی فائدہ دا دا وهو قول وسلس ادا دا قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک چی دا بوی دی اغا خلی دی روزه دار دا اطیب دا اللہ تعالی خوا تا دی ریح دی چانا مشکنا دی مشکنا دی اغا روزه دار سړی خلی اغا چی دا اوس دیر خلق بیا خطا شی کما کل توب کئی آ بیا اغا نکئی مسواک نوئی پر روزی کی چی اغا بوی چی کیگی ختمیگی نا نا دی دا مقصد ندا دې مقصد دا ده چې هغه بوی چې کوم دې هغه خشکی دې معدې نه چې کوم راوځي هغه خشکی دې معدې نه چې کوم بوی راوځي چې معده کله خالي نو مقصد دا ده چې دې نه یو قسم خاص بوی راوځي هغه الله تعالی خو ته دې مشکو دا نه چې تا دې دا سوارو د زیړ اشنه چې کوم دې غاښونه چی ګنده نیولي نه نه دی بوی نه هغه میدی وال نو مقصد مسواک کوای نو ایغه پدی کې سا اثر ده چې هغه بوی ختمه نه نه مسواک څنګه هسې مسنون ده دغسې په روزې کې چه ده مسنون ده ډېر خلک خطا شي عوام وي په پوه شي دا نو روزې کې مسواک نه وایي چې دا بوی چې کوم دی الله تعالی ته ډېر ورانه نه نه هلکه مسواک وایه دا خو د تا خولې هغه د نسوارو هغه ګندګي او د خوراکونو په کښ شوي هغه بوی جا خو د هغه معدې خلا نه چې کوم بوی رادرومي هغه تاسو په دې خبرې پوه شو ښه جی څلورم نمبر بل روزی کی فیده دادا و اذا جعل رسما مشهورا کله چی دا روزه دا رسم مشهور وګرځیږي نو دی دا نفع ورکی عن غوائل الرسوم دی مقصد دا چی ډیر قسمه رسومنا بلایاو او مصیبتونو نه با روزی کی مقصد دا چی خلاص یی پنځم نمبر و اذا التزمه امه من الامم کله چی یو ټولی من حیث الجماعت مقصد دا ده چی روزی چه کئی اهتمام کئی و اذا التزمه امة من الامم سلسلت سلسلت شیاطینها نو دی دی هغه شیاطین هغه مقصد مقید کړل سی هغه وتړل شی او تاسو مونږ خو په روزی کی دنیا جنګ جګړی ولی د مونږ نفوس دا د شیاطینو نه چی دی هغه پله شوی دی بل هغه روزی هغه شای وینی چی کوم روزی باندې فایده چه کیږی مرتب کیږی ښه جی وفتحت ابواب جنانها او خلاص شی هغه دروازی دی جنتونو وغلقت ابواب النیران عنها او د دی امت دی پاره هغه د جهنم دروازی آ چه شی آ بند شی والانسان شپږم نمبر فائدہ والانسان اذا سعی فی قهر النفس کله چی یو انسان سعی کئی په مغلوبیت د نفس کی سعی کئی چی نفس مغلوب شی و ازالة رذائلها او ازالة د رذائلو د نفس کئی کانت لعمله صورة تقدیسیة فی المثال نو د دی عمل د پاره یو پاک صورت په عالم مثال کی جوړ شی د ده عمل یو پاک صورت په شکل کی په عالم مثال کی رئیسی ومن اذکیاء العارفین من یتوجه الی هذه الصورة او بیا چی کوم پاک عارفین خلق تی هغه مقصد دا ده چی بیا دی صورت طرف ته متوجه شی فیمد من الغیب فی علمه نو بیا دی هغه دی غیب طرف نه مقصد دا ده چی کاوسی امداد کاوسی فیصل الی الذات نو دا سړی ذات تی اللہ تعالی ته ورسیږی من قبل التنزیه والتقدیس دی جانب دی تقدیس او د تنزیه نه یعنی مقصد ده ته الله تعالی بیا وصال چه کئی نصیب کئی ده ته الله تعالی چه کئی وصال نصیب کئی او ځکه اگر که صحیح روایت دا ده چه الصوم لی و انا اجزی به لیکن صوفیاء یو روایت داسی ذکر کړی ده صوفیاء صوفیاء دی ته مقام دی وصل ورتائی مقام دی چاو تای وصل نو دو مقام دی وصل پر روزو سره حاصل ہے صوفیاء مقام دی وصل پر دو دی دو دا حدیث دا سے روایت کئی چی الصوم لی وانا اجزی به چی روزه ما دی پاره ده او زه به د روزی بدل کی ورکولای کیږم یعنی بیا به زه خپل وصال هغو خلقو ته ورکوم چی کوم چه کئ کثرت صیام کئ او صحیح روزه اهتمام سره ساتی نو زه به هغه بدل کی ورکولای کیږم نو شپږمه فائده دا ده چی د روزه دا مقصد دا ده چی د وصال د حبیب دی پاره مقصد چه ده یو واسطه او وسیله ده هغه مقام وصل چا دو ورته وایی آ په دې سره حاصلیږي شه جی اوس اعتکاف بیان کئی ولی روزی سره سره سړی ذهن هغه اعتکاف تلار شي نو اعتکاف متعلق خلق کی هم مراتب ثلاثه دی معاملے دی اعتکاف کی ځنې انسانان فطرتاً په دې خبرې باندې پوه شي او خپله په دې خبرې باندې سوچ ورسېږي او الهامات من الله یي او په دې پوه شي د انسان چې نه سړیه ته چې شپیا ورځې لګیا یې او دا مقصد دا دی چې معیشت تا معیشت تا او دا بس کاروبار دا او حواس عادی غیر الله په سوچونو باندې ډک دي او سترګې دې غلطې لګي، غوږونه دې غلط اوري، خوله دې غلط وايي او دا يو غوبل د دنيا په غوبلو کې چې مصروف يې نو دا خو که ته کړې کنه بيا خو به يقيناً ته هغه خپل کمال نوعي هغه خپل مراتب به بيا حاصل نه کړې نو دی په دې پوهېږي چې دغو شيانو نه عبادت دپاره سړی ځان فارغ کړي نو بيا به ډېره ښه وي خو اوس بلکل خو دا شيونه سړی نشي پرېښودلای ځکه چی هلته خو د معیشت هم ده معاشرې کی ژوند تیرول هم دي بال بچ به دي دا کیسې به یی